محترم مولوی صاحب یو بل پښتنه ملنګیار او حقمل کوي او وایي څوک چې ځمکه یا باغ اجاره کی زکات پر ځمکه والا دی او که پر اجاره کوونکی حضراتو تاسو دا باغ او ځمکه په سوال کې یو ځای راوړ سوال مو غلط وجه د غلطي به زدر وشي اجاره تنها و تنها تملک د منافع بول موټر کې سپور سي پلاني ځای ته ځي دا کرایه چې ورکوې دا هغه اجاره ده خالصا ځکه چې په هغې کې تا کار نه وي سردرخت نه وي د دغه اجاره روا ده یو کال وي دوه وي درې وي لس وي اما اجل ضمانت دا بیا معلوموي او هغه اجاره بیا معلوموي او هر چې باغ دی د باغ اجاره نسته نسته نسته دا زموږ اطلاقا چې پلاني باغ اجاره کړی دی دا ټول غلط دي داسې به وایه چې میوه د باغ یې خرڅه کړې اجاره تملیک د منافع بولي مثلا یو سرای چاته په کرایه ورکې د میاشتې دپاره دا سکونت په دې سرای کې میاشت تېرول په دې سرای کې دا منفعت دی دا منفعت یې د دې اجاره دار سو اجاره دار به زر روپۍ دوه زر روپۍ دا ورله ورکوي یو چا څخه یو حیوان واخې په کرایه فلانه کار پر کوم ورځ یاد وي بیا پیسې به ورکوې دا کرایه بل کېږي اجاره بل کېږي دا غرنګ خالص هم ځکه د یو چا څه ونسي پیسې ورلره معینې کړي بیا که غنم په کرې که وربشې په کرې دغه اجاره ده او پاتې شو دا سرغراخت یا باغونه دا بیع د ثمار بولي دا تملک د عین بولي ولې دا میوه ذات او جوهر بل کېږي انتقال د یوه ځایه بل ځای ته روا دي نو د باغ حکم دا دی حضرات چې هر چا خپل باغ خرڅ کړي دا میوه د ده خرڅ کړه هغه عشر پر دې مالک د باغ او پاتې سو اجاره چې خالصا ځکه یو چا ته په اجاره ورکړي او هغه سړی غنم په وکړي مثلا یو سړی را ولاړ سو په یو لک روپۍ باندې دا پنځه جریبه مځکه خالصه بل ته په اجاره ورکړه هغه غنم په وکرل او هغه غنم والا راشه پر واخیست نو اوس دلته دا قانون مه هېروئ اصل وای پر اصل دی فرع وای پر فرع دی یعنی حضرت امام صاحب رضی الله عنه اصل دی یاران یې فرع خو شاګردان لکه بچان دسي او هلته مالک د مځکې اصل دی او هغه اجاره دار دومه درجه فرع دی حضرت امام صاحب وایي وایي دا عشر پر اصلي مالک دی هغه زمیندار هغه یو لک روپو کې به دی هغه لس زره وباسي نور د ده عشر پر ده هغه بل سړی تاجر دی خلاص یاران یې بارکان وایي چې دی فرع دی هغه وایي پر فرع دی هغه اجارهدار چې هغه غنم وکرل بیا یې راشه واړول عشر به هغه اجارهدار ورکوي اصلي مالک خلاص دی نو اصل وایي پر اصل فرع وایي پر فرع موږ او تاسې په مذهب د امام صاحب یو نو امام صاحب مبارک وایي په باب کې د اجارې زکات پر اصلي مالک دی اصلي اصلي هغه بل تاجر دی هغه به وګورو چې پر هغه مال چې د وګاټه کال پر تیر سو د نفقې زائد وو د پور خلاص وو د لاندې خلاص وو بچان چې جامه وکړه هغه کې بیا څلوېښتمه روپۍ کېږي هغه زکات دا عشر بول والسلام